چې د اسلامي نړۍ اهمیت په څه کې دی او که همدغه سوال په یوه بله بڼه کې رامخته کو د نقشې په مخ باندې او هغه دا چې ولې کله روسان له دې ځای رامنډه کې دې ځای ته ګرمې منډې راوهلي کله دا ځای نیسي ولی کله فرانسویان د دې ځنه رامنډه کی را روان وي دلته دا ځایونه نیسي ولی کله پرتګالیان له دې ځنه را روان وي او دا سیمه نیسي ولی کله برتانویان له دې ځای را روان وي او دا سیمه نیسي ولی امریکایان کله له دې ځای را روان وي او دا سیمه نیسي ولی کله کاناډایان د دې ځای را روان وي او دا سیمه نیسي ولی کله چې نایان د دې ځنه را روان وي شرقي ترکستان او دا سیمه نیسي ولی کله مغولیان د منګولیان چنګیز د دې ځنه را روان وي او دا سیمه نیسي په دغه سیمه کې څه شي دي چې دا ټول خلک را روان دي ورته روسان هم ورته رامنډي وهي قربانۍ ورکوي اروپایان ورته را روان دي د ټولو اروپا نه صلیبي جنګونه څو سوه کاله جنګ کوي او راځي دا ځای نیسي روسان د دې ځای ورته را روان دي چینان د دې ځای ورته را روان دي مغولان یا چنګیزیان د دې ځای ورته را روان دي اروپایان د دې ځای نه ورته را روان دي امریکایان د دې ځای نه ورته را روان دي استرلیان د دې ځای نه ورته را روان دي اخر په دغه ځای کې څه شی دي چې دا ټول ځان ته را جذب کړي دي او ځان ته یې راکاږي تر څو چې موږ او تاسو د اسلامي نړۍ موقعیت د نقشې په مخ باندې تشخیص نکو تر هغه پورې موږ د دې پوښتنې صحیح ځواب نشو ویلی نو زه تاسو ته مخکې وایي تاسو کومک را سره کوئ چې زه غلط نه شم تاسو ته د اسلامي نړۍ د موقعیت نه سره لیکه راکاوم او بیا د دې سرې لیکې په منځ کې چې څونه ځایونه راځي د هغې په باره کې خبره کوو بد د دې ترکیې نه به شروع کړو داسې او بیا به د شرقي اروپا ځینې سیمې پکې راونیسو او داسې په دې مدیترانه کې راتیر شو را به شو دې خوا ته شمالي افریقا ته د شمالي افریقا نه به داسې را شو بېرته وسطي افریقا ته او بېرته به داسې په مازغسکر او په بحر هند باندې راتاو شو داسې به را شو مالیزیا او اندونیزیا ته او بېرته به د مالیزیا او اندونیزیا نه داسې د دې سیمې ته ورشو او بوتان او تایلند او نیپال او برما او هندوستان ډېرې برخې او بیا پاکستان او د پاکستان نه دې خوا ته بیا افغانستان د افغانستان نه دې خوا ته دغه سیمه چې چینایان یې سینکیانګ بولي او موږ تاسې شرقي ترکستان بولو شرقي ترکستان او د شرقي ترکستان نه دې خوا ته بیا راشو کرغزستان ته د قزاقستان او کرغزستان او تاجکستان او ازبکستان او بیرته بیا دې خوا ته راشو دې سیمې ته د کسپین د بحیرې ته او د کسپین بحیرې کې بیا دلته دا سیمې چې دا څونه د مسلمانانو په هغه کې دي که هغه کې چچنیا ده که هغه کې داغستان ده که انګوشتیا ده که ګرجستان ده که دا سیمې دي دا ټول چې په دې حلقه کې رابند کړو په دې حلقه کې داسې ونیسو کاش کې دا قلم تور وای چې دا خط خور باندې ښکارېدل بلې ښکاري دا ټول مخکې تر دې چې تاسې په دغه سره لیکه کې راګیر شوي هیوادونه وګورئ تاسو ورې له ما سره د دې نقشې شرق او غرب او شمال او جنوب دره سره وګورئ دې خواته ګورئ دا شرق دی دا د نقشې شرق دی او دا د نقشې غرب دی دې خواته د نقشې شمال دی د ځمکې شمال دی او دې خواته جنوب دی دی خواته څه شي دی شمال دی خواته جنوب او دی خواته شرق او دی خواته غرب هغه کره تاسو ما سره وړي ګلوب کره راوړم ده نن راوړم دغه ځمکه چې اوس تاسو نقشه کې په غوړېدلې شکل باندې وینئ دا د یوې کورې په شکل باندې داسې ګردۍ ده او دا د لمر نه داسې ګرځي را ګرځي نو چې د لمر نه را ګرځي دا لمر او ځمکه یو بل ته سره داسې مخامخ دي داسې نه دي چې یو د لاندې وي بله د باندې وي یو د لاندې وي بله د باندې وي نه دواړه یو بل ته سره مخامخ دي وخت چې دا یو بل ته سره مخامخ دي نو هغه د لمر شعاوي او رڼا چې تر ټولو زیاته په کومه سیمه باندې لګېږي هغه په دې منځنۍ برخه باندې لګېږي په دې منځنۍ برخه په دې باندې لګېږي او دغه کرښې ته د استوا کرښه د استوا خط ورته وایي چې د ځمکه په منځ داسې دوه نیمه کوي نو په ټول ځمکه کې د استوایی هیوادونو یا هغه هیوادونه چې د ځمکې د کورې په منځ کې موقعیت لري یعنی وسط کې موقعیت لري دا تر ټولو اهم ملکونه دي د دې وجه دا ده چې دې ته د لمر وړانګې پوره پوره رسیږي په دې کې نباتات هم وده کوي په دې کې تودوخه هم پیدا کیږي په دې کې انسانان هم هستېږي په دې کې ځمکه هم پسته وي په دې کې واورې هم ویلې کیږي چې اوبه روانې شي سیندونه روان شي که چېرته دا نه وي نو بیا دا دې خوا ته سیمه تاسې وینئ د ګرینلنډ یا دې خوا ته دا سیمې یا دې خوا ته دا سیمې چې وینئ دا ټول کنګل دی لکه څنګه چې شمال د ځمکې کنګل دی داسې د جنوب د ځمکې هم کنګل دی واورین دی صحراوي دی واورینه صحرا هر څه پکې سمندر هم پکې واوره ده غرم ورکې واوره ده ځمکه هم ورکې واوره ده د دې وجه څه شي ده وجه دا ده چې د لمر تودوخه پوره دې ته نه رارسېږي چې پوره راوړي زه به انشاءالله تاسو عملي تور باندې در وښیم دا دواړه چې یو بل سره مخامخ کیږي نو هغه پوره پوره شعاوي په دې سیمه باندې لګیږي په دې سیمه باندې پوره پوره شعاوي لګیږي دا څه شی ده دا ځمکه وبولي دا ځمکه د ځمکې پوره ده چا سره لاسي چراغ شته بس ما سره به وي تاسو دا ځمکه وبولئ او دغه رڼا تاسې لمر وبولئ لمر اوس چې دا ځمکه داسې تاویږي داسې دا ځمکه چې تاویږي نو دغه څونه رڼا چې دلته د ځمکې په دې سطحه باندې لګیږي دا د دغه ځمکې اهمیت تر دغه ځایه او تر دغه ځایه تر دې لاندې او تر دې څوکې زیات دی نو ځکه خو دغه د لمر تودوخه دې ځای ته پوره نه ورسېږي دا هم کنګل پاتې او دې دې ته پوره نه وای ځکه داسې نه ده او نه له پاسه داسې دور باندې یو بل ته مخامخ دي نو چې دا داسې تاویږي په دې ځای کې څلور فصلونه پیدا کیږي شپه ورځ هم پیدا کیږي رڼا تودوخه هم پیدا کیږي حرارت واورې هم ویلې کوي سیندونه هم بهیږي وریځې هم راپورته کیږي سمندرونو نه ګازونه او اوبه دام پورته کیږي زراعت هم وده کوي د انسانانو د تنفس امکان هم شته د وینم نه منجمد کیږي په رګو کې نو دغه د منځ دا هیوادونه چې دي دا تر ټولو مهم دي دا خبره یو ذهن کې ځان سره کېږدي زه بیا وروسته تاسو ته وایم چې اسلامي ملکونه په دې ځای کې موقعیت لري که په دې ځای کې موقعیت لري شمال خواته ډېر نږدې دي که جنوب خواته نږدې دي لکه څنګه چې الله تعالی د امت وسط امت پیدا کړی د امتا وسطا داسې د دوی موقعیت هم د ځمکې په کره کې وسط دی د دغه وسطیت اهمیت بیا زه تاسو ته وایم چې دا اهمیت د دې اوس په تش کې ده دا چې داسې تاویږي اوس دا چې تاسو وګورئ په داسې د لمر داسې مخامخ ورته په دې سیمه کې موږ تاسو اوس یو دا ځمکه داسې تاویږي دا چې تاوه شوه نو دا بله سیمه هغه ته راغله مرته مخامخ شوه چې مرته مخامخ شوه دغه سیمه د مرد لوانګ نه لږ پناه شوه چې دا کله پناه کېږي هلته مازدیګر کېږي چې نور هم پناه شوه هلته ماښام شوه نور هم پناه شوه هلته ماسخوتن شو نور پناه شوه نیمه شپه شوه نوره پناه شوه دلته اوس د امریکا مخامخ شوه ورته نو چې امریکا مخامخ شوه په امریکا کې دلته ورځ شوه د دغې ځمکې دا سوری چې ده د دې کورې دا سوری او دا رڼا ویني د اخوته وراوړي که نه وراوړي نه وراوړي که نه سوری وراوړي د دې ځمکې دا سوری اوس دې خو ته په اسیا او په افریقا باندې راغی نو دلته شپه شوه دلته چې شپه شوه دلته ورځ ده اوس دغه بېرته داسې کي د امریکا داسې تېرېږي تېرېږي تېرېږي بېرته دا د افریقا راغله د افریقا وروسته بېرته دا سیمه راغله نو چې څونه دا ځمکه داسې تاویږي په هغه اندازه باندې لمر ته مخامخ کېږي او په دې ډول باندې سهار او ماښام راځي اوس راځي دې ته چې دغه اسلامي هېوادونه دا په شمال کې موقعیت لري یا په جنوب کې موقعیت لري دا نه په شمال کې دي نه شمال ته ډیر ورلاند دي نه په قطب جنوبي کې دي نه جنوب قطب ته ډیر ورلاند دي وجه دا ده چې چیرته دا ډیر ورلاند وای یا په دې برخه کې وای یا په دې برخه کې وای نو بیا به د لمر تودوخه رڼا دا به هلته نه وه شپه به هم ډېره اوږده وه ځینې ځایونه کې داسې دي حتی د روسیې په ځینې برخو کې چې هلته لمر ډېره موده د دوی نه پناه وي کله شپه ډیره اوږده شي کله ورځ ډیره اوږده شي که دغه ځای تفصیل درته وایم نو بیا د خپلې موضوع نه وځو خو هغه تاسو د جغرافیې په کتابونو کې وګورئ چې شپه هلته کله څو میاشتې وي ورځ کله څو میاشتې وي ولې وجه یې څه شی ده او د لمر نه د دې د انحراف وجه ده دا خط چې تاسو کوږ وینئ هوا دا خط په ځمکه کې دا چې څونه د لمر نه کناره کېږي هغه نه هلته ماښام او شپه زیاتېږي جغرافي اړخونه باندې اوس نه غږېږو بېرته راځو د اسلامي نړۍ موقعیت ته وخت چې د اسلامي نړۍ موقعیت ته بیرته راوګرځو ګورو چې د اسلامي نړۍ ټول هیوادونه ټول عموما ټول هیوادونه یې یا استوایي هیوادونه دي یا تقریبا استوایي هیوادونه دي ټول په منځ کې پراته دي وخت چې په منځ کې پراته دي نو لمر او رڼا دې ته پوره رسیږي تودوخه او سړوخه ورکی متوازنه ده نه ډېره موده د لمر نه لرې پاتې کېږي چې ژمی یا اته میاشتې شي او نه ډېره موده لمر ته داسې مخامخ کېږي چې هغلته د ژوند وسایل د لمر د تودوخې د وجې نه وسوځي نو څنګه چې الله تعالی د امت ته امت وسط ویلی ده د دین په لحاظ د تهذیب او د تمدن په لحاظ د اخلاق په لحاظ د انصاف او د شریعت په لحاظ همدغه ډول د دې امت جغرافي موقعیت هم د ځمکې په وسط کې ده د شمال او د جنوب د دواړو ترمنځ ده او د شرق او د غرب د دواړو ترمنځ ده دې سیمه ته موږ تاسو غرب وایو کنه امریکا ته برازیل ته حتی اروپا ته د ټول سیمه ته موږ تاسو غرب وایو ځکه چې هغه د موږ په مغرب کې واقع دي موږ د هغوی په نسبت په منځ کې یو جاپان او کوریا او فلپاین او داسې مشري پکې سنگاپور دې ته لري ختیځ وایي او دغه سیمه چې ده دا ټوله وسطي یا منځنۍ سیمه ده نه په شمال کې یو ډېر نه په جنوب کې یو ډېر یو بل اهمیت ته راشي اوس دغه سیمه چې تاسو ګورئ دا کاناډا او امریکا شمالي امریکا ده که وسطي امریکا ده او که شمالي امریکا ده که وسطي او که جنوبي امریکا ده دغه ټول تقریبا د چا څلور نیم سوه کاله او د چا پنځه سوه کاله کېږي چې دلته انسانان آباد شوي دي او هلته یو هېواد او ملک او د ژوند وسایل او یو ملت پکې هست شوی دی پنځه سوه کاله کېږي که موږ او تاسې ووایو چې دا پنځه سوه کاله مخکې دې ځای ته څوک نه ورغلي نو دا به بلکل پرېږدو دې خوا ته تاسې اوس مه ګورئ دا سیمه هېره کوي دا چې ټوله هېره کې دی خواته بیرته دی خواته چې راشي دغه استرلیا د د ځمکې د نقشې د ودانې نه تاسو وتل ښکاری دا استرلیا ده استرلیا هم ډیر کلونه نه کې یو نیم سل دوه سوه کاله کېږي چې هغه کشف شوې ده او بیا کتل شوې ده بس تر تر دې لا کم کلونه کېږي لا اوس هم د آبادۍ په مسیر کې روانه ده استرلیا نو یې سل یو نیم سل یا دوه سوه درې سوه پنځه سوه کاله دا سیمه هم نه وه دا هم نه و د روسیې دغه سیمه چې ګوري تاسو د سایبیریا خواته او د شمالي قطب خواته په دا سیمه کې نه په هغه وخت کې څوک و نه اوس څوک شته ټول برخستان د واورې دي او کشته هم ډېر کم خلک دي ځینې صنعتونه د روسیې هلته شته دي تیارې جوړېږي ټانګونه جوړېږي نور درون صنعت هلته د ریلګاډي جوړېږي انسانان ډېر هلته نه اوسېږي دا سیمه نو دا سیمه هم تنه اخواته کړ او بل دغه منځنۍ افریقا چې تاسو ګوري منځنۍ افریقا دا شمالي افریقا د مسلمانانو دا منځنۍ افریقا او دا جنوبي افریقا دا ځنګلونه او صحراوي دي دلته هم انسانان مخکې نه اوسېدل او وسطي افریقا کې اوسېدل او په شمالي افریقا کې اوسېدل نو دا سیمه هم که د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې په چوکات کې یې وګورو نو په هغه وخت کې انساني نړۍ یوازې دغومره وه چې زه اوس تاسو د هغې نه کرښه راتاو کړم یوازې په دغه چوکات کې چې وګورئ دا انساني نړۍ وه په دې کې انسانان اوسېدل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې وخت چې په انسانان په دونه دغومره جغرافي محدوده کې اوسېدل اروپا په دې کې راغله افریقا په دې کې راغله آسیا په دې کې راغله امریکا په هغه وخت کې کشف شوی نه و دلته انسانان نه اوسېږي دلته انسانان نه اوسېږي استرالیا اوس جوړه شوه د دغه ځای راځي دا زړه یې له ما سره یو ځای پیدا کړي د دې ځای هغه زړه کم یو دی تر ټولو هغه منځ منځ زړه یې چې وګورئ تاسې د جزیره عرب ده او دا مکه مکرمه ده دا منطقه ده الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې وسیمه کې مبعوث کړ په داسې وسیمه کې راولېږه چې په اسانۍ باندې انساني نړۍ ته خپل پیغام د محدودو بشري وسایلو په درلودلو سره رسولی شو که داسې فرض کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی په استرلیا کې دلته پیدا کړی وای بالفرض په استرلیا کې په دې ګوشه کې نو بیا به په هغه زمانه کې اصحابان رضی الله عنهم په خپل وخانو باندې اسلام پرتګال او اسپانیا ته څنګه رساوه دا په هغه زمانه کې ورته مشکله وه که رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته په برازیل کې یا په دې سیمه کې را لېږلی شوی وای نو بیا به خپل پیغام دلته د دې سیمې خلکو ته څنګه رساوه د شرق سیمې ته به څنګه رساو بخارا او تاجکستان او قرغیزستان او ازبکستان یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یاران او اصحابانو به خپل پیغام دلته څنګه رساوه د هغوی دپاره به دا مشکله وه نو ځکه الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې یو منځ منځ سیمه کې راواستاوه چې په اسانۍ یې درې څلورو سیمو ته یا درې څلورو دغه وخت د دریو مهمو برازمونو ته خپل هم ورتلای شو سپور هم ورتلای شو پوخانو هم ورتلای شو پاسونو هم ورتلای شو ځکه دا مکه مکرمه ده جزیره عرب ده او دی خو دا اردن ده دا د سینا صحرا ده او دی خو دا مصر ده مصر په افریقا کې ده مصر ته راغله د مصر نه پیاده لیبیا ته راغله د لیبیا نه بیا تونس ته راغله د تونس نه الجزایر ته راغله د الجزایر نه بیا المغرب ته راغله مراکش ته او چې کله عقبه بن نافع رضی الله عنه هغه د خپل آس دواړه پښې د په دې بحر کې په دې اتلانتیک اوشن یا بحر اقیانوس کې په دې کې دلته دواړه پښې ور دننه کړي دې لاسونه پورته کړي چې الله که زه پوهېدی چې د دین اخوا ته نور هم ځمکه شته او انسانان پکې اوسېږي نو ما به د تا دین هلته ورته رسولی و خو ارمان چې دنیا ختمه شي هغه وخت دوی داسې ګڼله چې بس دنیا ختمه ده نوره ځکه دا خو ونه دا خو چا لیدلې نه وه نو بیا یې د شمال خوا ته مخه کړه او دا د جبل طارق دا تنګی دا یې ووهه او د دې نه دې خوا ته دوی اسپانیا ته راغله او د فرانسې سرحدونو ته اسلام دلته راورسول موسی بن نصیر او طارق بن زیاد دلته راورسېدل همدا ډول د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحابان په ډیره اسانۍ باندې د سعودي یا د اوسنۍ سعودي د هغه د جزیره عرب نه سوریه ته او د سوریې نه په هغه وخت کې روم ته چې نن ورته ترکیه وایي او په هغه وخت کې ورته شرقي روم وایي دا ګوري دا ترکیه ده د قرآن کې راغلي دي غلبت الروم یا چې دا موږ په تاریخ کې وایو سیرت کې وایو چې زر کاله د فارس او د روم ترمنځ جنگونه تیر شوي هغه دغه ایتالیا روم نه ده د ایتالیا روم نه ده هغه دغه روم ده چې د نن ترکیه ورته وایي ځکه دا ایران و دې خواته د ګور د ایران دا فارس او دا روم ده نو دواړه سرحد په سرحد دي کله به دا وړاندې شو کله به هغه راوړاندې شو نو صحابه کرام په اسانۍ باندې د روم سرحدونو ته ورسېدل او بیا د دې امت بچیانو غازیانو دا روم فتح کړ او بیا د دې لارې نه د شرقي اروپا ته ور داخل شول او هلته بوسنیا هرزګوینیا مقدونیا دا اوس کوم البانیا او بل کوسوو دا هیوادونو ته اسلام ورغی د شرقي اروپا هیوادونو ته دلته اسلام ورورسېد په اسانۍ باندې پیاده ور روان شو هېڅ شي ته ضرورت نه همدغه ډول دغه صحابه کرام دی خو ته راغله خراسان ته ایران ته بیا راغله افغانستان ته افغانستان نه بیا دی خو ته د دوی شاګردان او د دوی پیروان هندستان ته راغله د هندستان نه بیا د نورې سیمې تر مالیزیا او اندونیسیا او دا منځنۍ سیمې چې څونه دي د جزیرې دا یې څه په دعوت او څه په حکمت څه په جهاد په دې باندې فتح کړي او بیا د دې نه اخواته د امو د سن او واوښتل قزاقستان قرغیزستان ازبکستان او شرقي ترکستان حتی د منګولیا تر سرحدونو پورې دا خلک ور ورسېدل هېڅ شي ته ضرورت نه پیاده به ور روان وو ځکه الله تعالی دوی په داسې ځای کې پیدا کړي وو چې هم افریقا ته پیاده ورتلی شو په اسانۍ هم اروپا ته ورتلی شول په اسانۍ او هم په آسیا کې خورېدلی شول دوی په اسانۍ باندې نو ځکه الله تعالی دوی په دې وسط کې پیدا کړل او دې وسط یا دې درمیانګۍ دا فواید چې په نظر کې ونیسي نو بیا سړی پوهېږي چې که ټوله انساني نړۍ په دومره ځای کې راخلاصه شي نو د هغې منځ بیا د اسلامي نړۍ جوړېږي ولې دا د منځ لیکه بیا اسلامي نړۍ مونږ ته را تشخیصوي او د ټولو بیا منځ منځلې ځکه دغه جزیرې مزیرې که سره یو ځای کې نو ایله تر دغه ځای راورسېږي نو بیا دا زړه یې بېرته ده عربي جزیره یا مکه مکرمه دا یې منځ نو د دې ځنا سوق الجیسی اهمیت هم وو په اسانه باندې خپل لښکرې هره خوا خوځولی شي په اسانه باندې دعوتګران لېږلی شول په اسانه باندې خپل سفیران لېږل نو دا د دې وسطیت یو اهمیت و چې اسلامي هوادونه مخکې ما تاسو ویل چې نه په شمال کې دي او نه په جنوبي قطب کې دي بلکې په خط استوا باندې اکثره پراته دي او د دې فائدہ دا ده چې د لمر تودوخه او حرارت او رڼا هر وخت ورسیږي ورته هر وخت کې ژمی شته اوړی شته پسرلی شته هر وخت کې سړوخه او تودوخه دواړه شته د زراعت لپاره ځمکه اسانه ده پسته ده حیوانات هم پکې پالل کېږي ځنګلونه هم پکې ونې باغونه هم پکې کرل کېږي که چېرته په دې سیمه کې وای نو ونې نه راشنې کېدې په دې سیمه کې ونې نه راشنې کېدې من دغه وجه ده چې دا سیمه تر ټولو اهمه بللی کېږي دا سیمه د دې په منځ کې بیا اسلامي نړۍ اهمه بللی کېږي او تر ټولو اهمه بیا دغه منځنۍ نقطه چې حتی نن زمانه کې ورته خلک شرق اوسط ورته وایي یا منځنۍ ختیځ ورته وایي د منځني ختیځ دغه سیمه چې وه دا تر ټولو په جغرافي لحاظ باندې اهم و دا خو هغه جغرافي اړخ و اوس راځو د نقشې یو بل اړخ ته هغه د نقشي مذهبي یا د دغه منطقې مذهبي یا روحاني یا معنوي اهمیت دی موږ تاسو په دې ایمان لرو چې الله تعالی د بشریت د لارښوونې لپاره یو لک او څلېرش زرو په شاوخوا کې رسولان او انبیا راستولي دي او تاریخ چې څومره موږ ته را نقل کړي دی هغه ده چې هغه ټول انبیا او رسولان چې څومره وو هغه په دغه منځنۍ سیمه کې دي په دغه ځای محمد صلی الله علیه وسلم د جزیره العرب د مکې مکرمې وو عیسی علیه السلام په فلسطین کې پیدا شوی د فلسطین د خلکو لپاره لېږلی شوی موسی علیه السلام والسلام په مصر کې پیدا شوی خپل قوم ته نجات ورکوه هغه دی خواته د منځنۍ سیمې ته راوړ آدم علیه السلام په همدغه سیمه کې یحیی علیه السلام په همدې سیمه کې شعیب علیه السلام په اردن کې او چې دا څومره انبیا علیهم السلام ذکر شوي دي ابراهیم علیه السلام په عراق کې وروسته بیا په مصر کې نور چې څونه صالح علیه السلام په مدین کې په دې منطقه کې په جزیره العرب په شاوخوا کې د شام په سیمه کې او په دغه منځنۍ سیمه کې انبیا په دې سیمه کې مبعوث شوي او د دینونو مرکزونه شو ګوري تر دې مخکې حتی کدا وایي چې په دې سم په اروپا کې یو پیغمبر نه دی راغلی نو لري بنه ځکه تاریخ تر اوسه پورې موږ ته د کوم اروپאי پیغمبر قصه نه درا نقل کړي او نه په قران کې یا په حدیثو کې د کوم اروپאי پیغمبر خبره راغلې ده بلکې دا ټول پیغمبران چې هغه په دغه سیمه کې او د دینونو مرکزونه په دې سیمه کې اسلام مرکز همدغه د اسلام نه مخکې مسیحیت په دې شاوخوا کې يهودیت په دې شاوخوا کې تر دې مخکې چې د داوود علیه السلام امت وو د زبور منون کې هغه په دې سیمه کې همدې شاوخوا کې قرآن د تیرو دینونو روحانیتونو او معنویتونو خلاصه او مجموعه دا بیا په همدې سیمه کې نو دا د انبیاو ځمکه ده دا د دینونو ځمکه ده دا د روحانیت او د معنویت ځمکه ده د پیغمبرانو ځمکه ده دلته مقدس هستی دي دا تر امریکا هم مهمه ده تر شمالي او جنوبي امریکا هم مهمه ده تر منځنۍ افریقا هم مهمه ده تر اروپا هم مهمه ده تر روسیې هم مهمه ده تر استرالیا هم مهمه ده بلکې که تاسو په یو لحاظ باندې وګورئ دغه څومره خلک چې دي دا ټول هم په مذهبي او دیني لحاظ باندې هم دې خواته توجه کوي په امریکا کې مسیحیان دي هم توجه هم دې خواته ده روسان مسیحیان دي هم توجه هم دی خواته ده چینایان په خپل چې دي هغه هم همدغه سیمه ته ځکه دي چین او د هند دغه ادیان چې دي دا سره نږدې او مشترک دي دا هم په همدې منځنۍ سیمه کې راځي دي نه په مذهبي لحاظ باندې دا سیمه اهمه ده او الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه په دې اهمه سیمه کې راولېږه چې دغه مخکینی ادیان چې منسوخ شوی دی او په هغه ځکه منسوخ شوی چې خلکو په هغه کې تحریف راوستلی او تبدیل راوستلی او تغییر پکې راوستلی او عقاید ورته بدل کړي وو فقه او قانون ور بدل کړي وو چې دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه اصحابان او تر هغه ورسه د امت دغه فساد اصلاح کړای شي که چیرته مثلا د مسیحیت د عقاید او مرکز دا د په الاسکا کې وای په الاسکا کې وای دلته په دې سیمه کې نو بیا به دغه پکې ابله او دغه بیچاره دغه دربدره عربانو مسلمانانو او دغه علما چې یو کتاب د لیکلو توان به نه درلود نو دوی به د مسیحیت مرکز دلته څنګه فتح کاوه او څنګه به هغه تحت شعار راوسته دغه لپاره به مشکل و که د يهودیت مرکز مثلا په دې ځای کې وای نو بیا صحابه کرام د دې ځنه ورته راتللی نو دا به د هغوی لپاره مشکله و دا چې د ادیانو مرکزونه دلته وو او دغه ادیان په هغه زمانه کې نور په فساد باندې بدل شوي وو په شرک باندې بدل شوي وو باید دا له منځه تللي وای باید د دې اصلاح شوی وای نو قرآن دلته را نازل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته مبعوث شو او صحابه کرامو په ډېرې اسانۍ باندې په فارس کې دلته مجوسیت آتش پرستی د اور عبادت دا ور ختم کړ په ترکیه کې دلته چې دا نن ترکیه ده او په هغه وخت کې شرقي روم و دلته مسیحیت ور ختم کړ په مدینه منوره شام او یا او یمن کې په دې ځای کې يهودیت دا ور ختم کړ او په خپل په جزیره العرب کې بت پرستی دا ور ختم کړه او په منځنۍ افریقا کې دلته چې بت پرستی و دا دلته ور ختم کړه په شمالي افریقا کې چې مسیحیت خور شوی و دا دلته ور ختم کړ په ډېرې اسانۍ باندې بیرته دینی مرکزیت یوازې او یوازې اسلام ته پاتې شو په دې سیمه کې ځکه د مسلمانانو لښکرې تر اسپانیا او پرتګال پورې راورسېدې دوی خو مراکش پورې راورسېدې او مسلمانان تر مالیزیا او اندونیسیا او تر دې سیمو پورې راخواره شو نو مرکزیت په روحاني لحاظ باندې حتی په جغرافي لحاظ باندې د یهودیت مرکز هم د مسلمانانو تر کنټرول لاندې راغی د مسیحیت مرکز هم د مسلمانانو تر کنټرول لاندې راغی د ټولو هغه ادیانو چې کوم مراکز په هغه زمانه کې وو هغه د اسلام او د مسلمانانو تر کنټرول لاندې راغله دا د دې سیمې معنوي یا روحاني یا دینی او مذهبي اهمیت دی او دین د ټولو انسانانو په ژوند کې یو مهم شی دی که باطل دین وي هم خلک مهم ګڼي خپل پیروان که حق دین وي هغه خو د مهم د دغه اهمیت یو بل اړخ د دغه منځ د اهمیت یا د منځ کې د واقع کېدلو یو بل اهمیت دا دی چې اسلام وکولای شول لکه څنګه چې مسیحیت او يهودیت او بت پرستی د یو دین په حیث باندې لمنځه یوسي دغه ډول یې د هغوی حکومتونه او نظامونه د هغوی قانونونه او د هغوی عسکري فوزونه دا هر څه لمنځه یوړل وخت چې دغه اسلام مرکزی اسلام دغه وکولای شول هم د دې خلکو د دین فساد ورلري کی او د خلک په دین کې داخل کی مسلمانان کی او هم د دوی امپراتوري ورونړولې فارس مسلمان ک روم مسلمان ک بت پرستی هم ختم کړه په اوس زمانہ کې اروپایان امریکایان روسان استرلایان هندوان چینایان دا ټول د دینه ویره لري وایي چې په هغه وخت کې مسلمانانو د لګو وسایلو په درلودلو سره وکولای شول تقریبا ټوله انساني نړۍ تر خپل تاثیر لاندې راولي نو اوس تر هغه وسایل ورسره زیات دي کتابونه هم ډیر دي ژبې هم ډیر زده دي جنگ دیده هم ډیر شو تاریخ هم ولید ملکونه هم ولید خپل زاړه یادونه ور یادېږي خپل زاړه فتوحات هم شته ده زړې لارې ور معلوم دي او قرآن هم منسوخ شوی نه دی الله هم نصرت کوي نو دوی بیا د دې توانایي پیدا کولی شي چې یو ورځ دغه سیمې بېرته له موږ نه ونی نو هغه که شوخي سړی وکړي د کابل د خلکو یوه اصطلاح د هغې د ګیریش کې نه ګیریش نو ځکه دوی اوس غواړي چې موږ په دې ځای کې ونیسي مخکې تر دې چې موږ دوی بیا ونیسو ځکه دې روسانو هم مسلمانانو ته جزیه ورکوله چینایانو هم مسلمانانو ته جزیه ورکوله کله چې د قطیبه بن مسلم باهلی نماینده د چین امپراتور ته راورسېد د چین امپراتور هغوی د درې ورځې د ځان سره وساتل بیا یې ورته ویلي چې تاسې ما سره او د ما د حکومت سره د جنگ ډغره وهلې ده ګوري خراب به شي مسلمانان ورته ویلي ولې وایي ځکه تاسې لږ یاستئ تر دې مخکې ورته ویلي وایي تاسې د دنیا د نیولو لپاره راغلي یاستئ کشور کوشایان یاستئ ځمکې نیسئ مسلمانان ورته ویلي وایي چې که موږ ځمکې نیولی یو کرلی خو دا شاته چې څونه ځمکې نیولې دا خو موږ شاړې پرېښودې په دې کې به هم ځان ته قصرونه او باغونه او ځمکې او زراعتونه او کاریزونه دا جوړ کړي وو موږ خو له هغه پرېښودې او بله خبره دا چې که تاسې مسلمانان شئ موږ تاسې نه ځمکه نه نیسو بېرته تاسې ته در پرېږدو په دې کښې بې ځوابه شو بیا یې ورته ویلي وایي ګوري زه به هم خراب کړم زما ډېر زورور لښکر دی او تاسو دلته مسافر خلک یاستئ د دې ځای کې دمشق نه راغلي یاستئ او په چین کې مسافر یاستئ زما ډېر لوی وطن دی او ډېر لوی لښکر مې ده دا د مسلمانانو سفیر ورته ویلي وایي ته د هغه لښکر ته څنګه کم وایې چې اول سر یې په چین کې وي او آخر سر یې په فلسطین کې وي ته هغه لښکر ته څنګه کم وایې چې اول سر یې په چین کې دی او آخر سر یې په فلسطین کې فی منابع الزیتون د زیتون په باغونو کې د دې اخر سر دی نو موږ کم نه یو هماغه چې د چین بادشاه وشار سره وغه جزیه ومنله چینایانو مسلمانانو ته جزیه ورکړه بیا د جزیه ورکولو نه ډاریږي ځکه په دې سیمه کې اوغوران او نور اسلامي نهضتونه دا راپاتې دي روسانو مسلمانانو ته جزیه ورکړې ده عثمانیانو په روسانو په دې سیمه باندې حاکمیت چلولی ده هغوی بیا د دې نه ویره لري ځکه نن بیا په چچنیا کې او په هغه سیمه کې اسلامي نهضتونه او اسلامي حرکات او د اسلام پوهه دغه پیدا شوي اروپایانو مسلمانانو ته جزیه ورکړې ده نن بیا په البانیا مقدونیا او په دې سیمه کې اسلامي نهضتونه او اسلامي افکار اسلامي ویښتوب دا بیرته را پیدا شوي دي همدا ډول دا سیمه ټوله د مسلمانانو تر تسلط لاندې پاتې شوې ده د افریقا منځنۍ سیمې اوس غربیانو نیولي او هلته یې د خپلې خوښې نظامونه ورکې حاکم کړي دي هغوی په دې ویریږي چې لکه څنګه چې یو وخت کې د مصر نه به لشکرکشي کېده او لیبیا او الجزایر او تونس او مراکش او موریتانیا او دا سیمې به یې فتح کولې سودان او چاد نو دا امکان بیا هم شته چې دا خلک بیا راوخوځېږي بیا دې دا سیمې ونی نو دا خلک هم ویره لري دا خلک هم ویره لري دا خلک هم ویره لري دا خلک هم ویره لري دا بت پرستان چې اوس د غرب تر اثر لاندې راغلي دا هم ویره لري دا هم ویره لري امریکایان هم ویره لري دا ټول د مسلمانانو په ویره کې دي او د دې دا ویره یو داسې خیالي وهمي بې ځایه ویره نه ده بلکې یو حقیقي ویره ده او همدغه وجه ده چې څو میاشتې مخکې بوش دې سیمې ته راغلی و د شرقي اسیا ته د یو اقتصادي کنفرانس کې د ګډون لپاره شپږ میاشتې مخکې بیا یې یوه ډېره تاریخي خبره وکوله وایي ټولې دنیا ته او غرب ته په خاص طور په کار ده چې د افراطي اسلام مخه ونیسي که نه بیا به هغه وخت راشي چې د اندونیزیا نه تر مراکش پورې به یو دولت وي او بیا به له هغه سره زمونږ حساب د نن غوندې نه وي دا د بوش خبره ده پنځه شپږ میاشتې مخکې په سنگاپور کې وکوله او که په یو بل دغه د شرقي اسیا په کانفرنس کې وکوله بیا به مسلمانان د دې ځای نه اندونیزیا نه تر مراکش پورې دا ټوله سیمه دا به بیا یو حکومت وي یو نظام به وي یو یو خلیفه به وي ځکه قرآن یو دی الله یو دی کتاب یو دی پیغمبر یو دی د دین ژبه یو ده قبله یو ده کلمه یو ده اخلاق یو دي دوستي دښمني په یو بنیاد باندې ولاړه ده د یو الله په خاطر باندې ده نو دا خلک سره ټوټه شوي نه دي دا بیرته سره یو ځای کېږي کوشیر اخلي د دوی بندونه سم نه دي مات نو په کار ده چې دلته موږ خپل اډې جوړې کړو دلته خپل فوزونه دلته خپل خلک دلته خپل ملګري خپل نظریه خپل عقیده دلته پلي کړو کنه دا خلک بیرته سره یو کېږي تاسو نه پښتنه کوم دی الله په خاطر وایي که دلته څوک په چشنیا کې ظلم او وحشت باندې راځي نو تاسو دلته په افغانستان کې ظلم ور باندې بدیږي که نه بدیږي ظلم ور باندې بدیږي او حتی که دلته په فرانسه کې د پیغلې یا د میرمنې د معلمې د سر نه ټکری اخیستل کېږي تاسو دلته په افغانستان کې ورته مظاهرې را باسي چیغې وهي د هغه د غندلو په خاطر راپورته کېږي د غیرت مظاهره کوي که نه کوي د یو پړونې د یو ټکري په خاطر باندې راپورته کیږي نو معنا ده چې فرانسې کې کوم اسلام ده او مسلمانان دي او په افغانستان کې کوم اسلام او مسلمانان دي دا دواړه سره یو دي ځکه خو د موږ هماهنګي ده همدردیم ده هم نوایم دی او بل سره ده یو د بل په درد باندې دردیږو او د افغانستان په جهاد کې چې د مختلف خلک راغلي وو هغه ته چا تنخوا ورکوله او تاسو د افغانستان خلک یاستئ کوم عرب تم تنخوا ورکړي کوم پاکستاني تم تنخوا ورکړي کوم مصري تم تنخوا ورکړي کوم ډوډۍ هم ورکړي څه هم ورکړي هیڅ هم نه دی ورکړي ورته هغوی په دې پیدل چې دغه مسلمانان یو د ظلم لاندې راغلي دي روسان ور باندې تجاوز کړی دی ښځې بې فتح کېږي کورونه ورانېږي له ملکه شړل شوي دي خپل ګلالي بچان به یې پرېښودل را بغله یو بل چین نه راغی یو بل پاکستان نه یو بل بنګال نه یو بل کشمیر نه یو بل ایران نه یو بل له بل هېواد نه را بغی وظیفه به پرېښوده قصر به پرېښوده د لفټ کته او پورته کېدل به پرېښوده موټر به پرېښوده او بس دلته به په غرونو کې شپې کولې دا ځکه چې هغوی په دې پوهېده چې موږ یو امت یو موږ سره یو یو خیر ده که ژبه هم بدله ده هر رکه جامې هم بدلې دي جامو شکل او ډیزاین هم بدل دی نور خو موږ یو امت ځکه په شروع کې ما تاسو ته آیت شریف ولوسته ان هذه امتکم امه واحده الله فرمایي چې دا امت د تاسو یو امت او تاسو بیل بیل لارو باندې نه دی شیطان په لارو باندې چې هغه تاسو سره ټوټه ټوټه کوي دا د دې مرکزیت د اهمیت په اړه کې یو څو خبرې وي اوس راځو د دغه مرکزی سیمې یا د اسلامي نړۍ د اهمیت یو څو نورو اړخونو ته دا خو د مرکزیت سوق الجیشي یا دینی اخلاقی او تمدنی تهذیبی لحاظ باندې په دې سیمه باندې تاثیر وو اوس راځو یو بل اړخ ته او هغه دا چې په دې سیمه کې اقتصادي اهمیت کوم یو دی دا سیمه په اقتصادي لحاظ څونه بډایه ده څونه ښېرازه ده څونه مهمه ده که موږ تاسو د اقتصاد پایو ته بنسټونو ته وګورو نو درې شیان د اقتصاد بنسټونه جوړیږي یو ده تجارت یو ده زراعت یو ده صنعت یا خو به دغه شیان له ځمکې نه راپورته کېږي کرلی کېږي به که هغه د حبوباتو غنمو وریجو جوارو وربسو کچالو د نورو په شکل باندې وي یا د سبزیجاتو په شکل باندې وي یا د لرګیو په شکل باندې وي یا د د نور ډول ډول زراعتي شیانو او صنعتي زراعت په شکل کې وي نو دا بل دې نه پیدا کیږي او دا تاسو کوم جامع غوسه د پنبې نه جوړ شي پنبه لازمه کې راټوکیږي دا چې کومه دروازه لګولې ده دا له ځمکې نه راپورته شوې ده دا چې کومه خوله په سر کړې دا له ځمکې نه ده د تا چې څومره شیان دي تا چې کوم بوټونه پښو کړي دي دا بوټونه د یو حیوان د جلد نه جوړ شوي دي په دې د دې حیوان دپاره که زراعت نه وای ګیا نه وای بوټی نه وای اوبه نه وای نو هغه ژوندی نه پاتې کېده نو چې څونه شیان تاسې وګورئ یا به د زراعت نه وي مال اقتصاد چې قوي کېږي پیسه لاسته راځي یا به د تجارت نه وي او یا به د صنعت نه وي او د معادن صنعت او معادن د ځمکې لاندې خزانې که هغه د پټرولو په شکل کې دي د وسپنې او د زرو په شکل کې دي که د سکرو په شکل کې دي که د قیمتي ډبرو په شکل کې دي او که په نورو مختلف د غاز په شکل کې دي یا د مختلفو نورو طبیعي موادو یا کیمیاوي موادو په شکل کې دي طبیعي موادو په شکل کې دي دا د صنعت او معادن دواړه سره تړلي دي ځکه دا یې را پیدا کوي دا یې را پیدا کوي دا یې جوړوي اوس راځي چې وګورو چې اول به د زراعت خبره درته وکوم په دې باندې دا خبره لکه واضح کیږي ځکه خو ما تاسو ته ګلوب راوړو بیا مې نقشه وغوړولو بیا مې چراغ ورته مخامخ کو د لمر د تودوخې خبره مې درته وکړه تر څو زه تاسو دغه خبره درو پوهولی شم د زراعت په لحاظ باندې دغه سیمه چې د مسلمانانو مرکزي سیمه ده دا تر ټولو مهمه ده ولې مهمه ده ځکه چې دغه سیمې ته وسطي یا منځنۍ سیمه وایي د لمر وړانګې دلته را رسېږي وخت چې د لمر وړانګې را رسېږي په غرونو کې واورې اوبه کېږي چې واورې اوبه شي هغه سیندونه ترې نه جوړېږي سیندونه بیا په خپل فشار باندې روانېږي او دغه اوبه بیا په زرګونو کیلومتره بې د پمپینګ بې د پمپ کولو نه بې د ټیل وهلو نه بې د ماشین نه بې د نورو وسایلو نه صنعتي وسایلو نه دا د هر کور د هر مخې ته هر ویالې ته هر ونې ته هر بوټي ته دا په خپل ورسیږي او کله چې لمر په ځمکه باندې لګیږي ځمکه سختېدل او کنګل کېدل ته نه پرېږدي ځمکه د کر قابلیت پیدا کوي د کر کلی قابلیت پیدا کوي او بل خبره دا ده چې دغه بوټي چې راشنه کیږي دا په خپل حرارت او تودوخه د لمر رڼا ته ضرورت لري نو دغه سیمه چې وسطي سیمه ده هم دلته اوبه پیدا کیږي هم دلته سندونه روانيږي هم دلته خاوره د کرنې قابلیت لري استعداد پکې شته ده هم دلته تودوخه شته ده او هم دلته مختلف موسمونه شته دي هم پسرلی شته هم ژمی شته هم منی شته هم اوړی شته په دې سیمو کې ژمی شته او کېدای شي یو څو ورځې پسرلی وي او عمره اوړه نشته چې هندوانې پکې پخې شي تاسو څه وایئ چې په سایبیریا کې به هندوانې کېږي هلته انسانان کنګل کېږي نو هندوانه له خو به ډبرې جوړې وي اول خو راشنې کېږي نه که راشنې شي دغه د دې هندوانې هم چې هلته وروړي لا ورسولې به نه تیږي به نه جوړې شي نو دغه د موسم بدلون د مختلفو میوو او زراعتونو او بوټو د راشنه کېدلو او د ټوکېدلو سبب ګرځي اروپایان د دې نعمت نه محروم دي د هغوی ځمکه ډېره موده په واوره باندې پوښلې وي څومره چې د شمال خوا ته وړاندې کېږي هغومره دوی د کنګل او د واورې سره مخ کېږي هلته بارانونه ډېر دي ها اوس خو دوی د خپل صنعت او د ټکنالوژۍ په نتیجه کې زراعت یو څه قوي کړی خو په طبیعي لحاظ د دوی دا ځمکه د زراعت لپاره ډېره وړ نه ده ډېره مناسبه نه ده نو د مسلمانانو په سیمه کې زراعت تر ټولو ښه کېږي چې ټول راجمع کې نه د الجزایر د لیبیا او د مصر په اندازه باندې نه برابرېږي نو معنا دا چې دغه ټوله اروپا یوازې د افریقا د مسلمانانو د افریقا د یو جز سره نه برابرېږي دوی دلته وده کوي بشري وده یې ډېره ده نفوس یې ډېر شو خلک ډېر شو بچیان ډېر شو اولادونه ډېر شو او غلې او دانې میوې د ودانۍ ځمکه دا ورته هغو لپاره کمه ده نو ځکه مذهبي مشران وروسته نور درسونه کې به تاسو دغه نوم هم اخلم او خطبې او بیانونه د مذهبي مشران تاسو ته وایم چې هغوی څنګه خپل خلک هڅول چې ګوري اروپا وړه ده اسیا او افریقا ونیسي کنه د تاسو بچیانو بیا لولګې مړ شي اروپا وړه ده صنعت پکې کم دی ځمکې لاندې خزانې پکې کمې دي دا سیمه ونیسي او زراعت یې ونیسي د زراعت په لحاظ باندې خلاصه غونې خبره درته وکړه اوس چې تجارت ته راشو تجارت د دریو لارو نه کېږي یوه یې ده هوایي لاره یوه ده ځمکنۍ لاره او یوه ده سمندري یا بحري لاره دغه منځنۍ سیمه چې د اسلامي نړۍ ده د تجارت لپاره دومره اهمیت لري چې که دا سیمه د هر چا په واک کې وي هغه به د نړۍ په تجارت باندې قابض وي تسلط به د هغه وي ځکه روسان هیڅ کله نشي کولای چې هغوی افریقا ته راشي مګر دا چې د مسلمانانو په هیوادونو باندې د مسلمانانو له اسمان نه راتیر ګوري دا روسان دي روسان نشي کولای چې افریقا ته راشي مګر دا چې په اسلامي نړۍ راتیر شي دلته ټیکس ورکړي مسلمانانو ته دی هوا نه تیرېدل ټیکس ورکړي دغه جنوبي افریقا او منځنۍ افریقا په هیڅ صورت نشي کولای چې اروپا ته تیر شي د دوی تیاری تیر شي مګر دا چې د شمالي افریقا اسلامي هیوادونو ته هوایي ټیکس ورکړي اجازه ته نه واخلي لکه څنګه چې ځمکه دی چا په حکومت په کنټرول کې داسې اتمان هم دی غوي په دی غوي په حساب کې راځي چې هغه څونه تیاری تیریږي باید اجازه واخلي دغه امریکا ته چې ګوري دا په هیڅ صورت کې نشي کولای چې چین ته راشي مګر دا چې د اسلامي نړۍ نه راتیر شي ځکه که تاسو وایي دا چې براشي د بحر هند لارې نه په بحر کې نو په بحر کې څه بلا غواړي انسانان خو دلته دي ترانسپورتونه خو دلته دي میداني هوایګان خو دلته ده کارګو دلته ده مالونه دې دې نه اوچتېږي دې دې کته کېږي انسانانو بشریت وسایل دلته دي نو په سمندر کې به څه کوي چې دون لار وته کوي خو یو ځای کې به کینی څوک بس پروي بل ځای کې به څوک کته کوي یو ځنه به شي باروي بل ځای ته به راوړي نو امریکایان هیڅ صورت کې نشي کولای چې چین سره خپل هوایي رابطه ټینګه کړي مګر دا چې یا به شاته په بحر الکاهل باندې راتاوي ګل انسانان نه وسیږي مصرف به کیږي تجارت به نه کیږي نو دغه اسلامي نړۍ دې لپاره مهمه ده دا چین په هیڅ صورت کې نشي کولای چین چې د امریکا سره روابط ټینګ کړي مګر دا چې د اسلامي نړۍ د اسمان نه تېر شي استرلیا په هیڅ صورت کې نشي کولای چې د فرانسې یا د اروپا یا د امریکا سره روابط نشي هوای مګر دا چې د اسلامي نړۍ نه به تېرېږي کا مسلمانه اوس دا نړۍ د تا سره ده منځ لاره تا سره ده روس هم تا ته پکې محتاج ده چین هم تا ته پکې محتاج ده هوایي لاره کې امریکا هم کاناډا هم تا ته پکې محتاج ده برازیل او جنوبي امریکا هم تا ته پکې محتاج ده افریقا هم تا ته پکې محتاج ده استرلیا هم تا ته پکې محتاج ده او حتی هند که پردی وګڼو دا هم تا ته پکې محتاج ده نو تاسو ووایئ چې د دغې سیمې هوایي اهمیت څونه ډیر دی آیا هغه په دغه هیوادونه په دې سیمه کې داسې یو څوک زغملای شي چې ورته وایي چنډیواله د ما په اسمان کې به نه تېرېږي که ته دغه مسلمان هیواد بمباري کوې نو د ما له دې اسمانه فضا نه به نه تېرېږي هغه په دې سیمه کې داسې څوک زغملای نه شي ځکه غواړي چې په دې سیمه د دوی کنټرول شي څوک ورته مه کوه ونه وایي څوک ورته دا ونه وایي چې دا د ما فضا ده نه هغه وایي چې نه ځکه دغه سیمه موږ نیسو چې په دې لار کې چې موږ هر څه کوو که دا خلک دي که دا خلک دي که دا خلک دي که دا خلک دي که دا خلک دي چې هر څوک دي چې په دې منځ باندې تیریږي را تیریږي هوایي نو د مسلمانانو نه هغوی مستغني کېدلی نه شي بې پروا کېدلی شي خامخا د مسلمانانو اجازه اخلي او هوایي ټکس ورکړي په هر څو کیلومتر باندې څو ډالره ده د تیاری په کال کې دغه میلیونونه ډالر جوړیږي اشه دا پیسې مسلمان تجارت خو خلک بندول نه شي خامخا به زی راځي هوایي لارې به استعمالي مسلمانان ته پیسې ورکړي او چې پیسې د مسلمانانو په لاس ورشي او هغه بیا سم مسلمانان هغه به دین قوي کوي اسلام به قوي کوي ملک به قوي کوي فوج به قوي کوي خپل دفاع به کوي د لاسه تللو ځمکو بیرته را حاصلولو په هڅه کې به کېږي نو ځکه هغوی غواړي چې دلته دي کمزوري خلک راشي یا د دوی په خپله موجود وي یا د دوی غلامان دلته حاکم وي په دې سیمه کې په تجارتي لحاظ باندې دا د هوایي لارو اهمیت دی دویم دویمه تجارتي لار چې ده هغه د ځمکې ده که ځمکه کې تاسې وګورئ د امریکا څونه وسایل چې راشي داسې بقره د هغه نه اتلانټیک اوشین نه چې دې خواته راشي نو افریقا ته رارسېږي بیا په افریقا کې داسې د ځمکې د لارې نه راځي د سویز د کانال نه راپورېږي عربي نړۍ ته بیا ایران او هند او چین دې لارې ته نو که دغه لارې نه ځمکنی تجارت کېږي دا امکان نه لري چې دې سیمې ته دې ورسېږي مګر دا چې د مسلمانانو په خاوره کې به ډوډۍ به خوري تیل به مچوي پنچري به دلته نیسي ترانسپورت به ورکوي حق العبور به ورکوي او مستری باندې موږ استعمالېږي تنخواه به موږ ته راکوي دا هر څه باید د موږ په واک کې او که دغه روسان د دې ځنه وغواړي چې خپل مواد د ځمکې د لارې نه په دغه سي په دې لار باندې افریقا ته ورسي یا امریکا ته ورسي نو بیا هم دغه اسلامي نړۍ استعمالي که دغه استرلیان وغواړي چې خپل وسایل داسې د ځمکې د لارې نه اروپا ته ورسي نو بیا هم اسلامي نړۍ استعمالي او چې څونه ځمکنی ترانسپورت دا زیاتېږي هغه نه تیل زیات خرچېږي هغه نه مستری زیات کاریږي هغه نه ټایرونه هغه نه پنچرمین هغه نه حق العبور هغه نه ټکسونه دا ټول د مسلمانانو په واک کې راځي او بل خبره ده چې چاته خوخه نه یو ته وایي دیواله اجازه نشته په دې لار نه دا د ما لار ده زه حق لرم په دې لار زه ځان نه پرېږدم نو ځکه دوی دلته داسې څوک نه پرېږدي چې هغه سبا ورته وایي چې هلکه په دې لاره به نه ځي هغه وایي دا سیمه کې به یا زه یم یا به داسې څوک چې د ما به مني درېیمه لاره سمندري لاره ده او سمندر ګورې موږ تاسو ته خو یو خراب شي ښکاري د طوفانونو د غرقېدلو د تیارو د دې یو هغه راته ښکاري دنیا راته ښکاري خو په حقیقت کې سمندر هم میدان هوایی ده هم پوخ روډ ده نه یې پله ته ضرورت شته نه یې قیر ته ضرورت شته نه یې جغل اچولو ته ضرورت شته نه تنګی کیندلو ته پکې ضرورت شته نه د غره سوره کولو ته پکې ضرورت شته بس کشتۍ پې ور روانه که خلاص هېڅ شی نه غواړي نه پول غواړي نه سوری غواړي نه تنګی غواړي نه قیر کول غواړي نه ترمیم غواړي هېڅ شی نه غواړي پوخ سرک ده نه اډه غواړي طیاره هغه غواړي هوایي اډه غواړي کشته بس په اوبه ور روانه که دا سمندر په خپل د تجارت لپاره د تجارتي لارې لپاره یو لوی لوی قیر سرک دی تر قیر سرک هم ډېر ښه ها اوس که نړۍ هغه تجارت کوي سمندري تجارت کوي نو دا سمندري تجارت کې دوی مسلمانانو ته دومره محتاج دي چې په بل هیڅ شي کې ورته محتاج نه دي ځکه د امریکا او د اروپا او د افریقا ترمنځ چې اتلانتیک دا بحیره چې ده دا سمندر ده او چې دوی خپل مالونه راوړي چې دې خوا ته منځنۍ اروپا ته او مدیترانې ته او دې خوا ته روسیې ته یا قزاقستان یا چین افغانستان دې سیمې ته راوړي نو د مسلمانانو له دې لارې نه به راتېرېږي دا د مسلمانانو په کنټرول کې ده دې لارې نه به راتېرېږي داسې به راننوځي او بیا ترکیې ته او هند ته او ایران ته او منځني ختیځ ته او بیا منځني اسیا ته بیا ختیځه اسیا ته دې ټولې سیمې ته به داسې په دې لاره باندې راځي که استرلیان بحري تجارت غواړي نو داسې به مالیزیا او اندونیزیا او په داسې مو باندې به تېرېږي داسې به راځي یا به دې خواته راځي خلیج ته او یا به دې خواته راځي بحر احمر ته د بحر احمر نه به دې خواته مدیترانې ته وځي نو استرلیان هم د دې نه مستغني کېدای نشي که اروپایان وغواړي چې خپل مواد یا راوړي یا له دې ځای نه ویسي نو داسې به په مدیترانه کې به راځي یا به الجزایر ته راځي یا به لیبیا ته راځي یا به تونس ته راځي یا به مصر ته راځي یا به عربو ته راځي یا به فلسطین ته یا به نورې سیمې ته راځي په دې ټولې سیمه کې دلته مسلمانانو ته محتاج که چینایان وغواړي چې خپل مواد افریقا ته ورسوي نو داسې د دې لارې نه راولي او د دې د مالکا د تنګي نه به داسې راځي او په بحر عرب کې بیا تېرېږي او دې سیمې ته رسوي که دا خلک وغواړي چې دلته راشي یعنې په هر لحاظ باندې مسلمانانو ته دوی په بحري لارو کې محتاج لکه څنګه چې ځمکه د یو دولت په کنټرول کې وي دغه تسلط ور باندې داسې په سمندر باندې دغه تسلط دی تاسو چې د هر هیواد سمندري نقشه وګورئ د هر هیواد نقشه چې وګورئ سمندر خواته چې کومه غاړه وي هلته پوله نه وي تاسو دې ته متوجه شوي یاست تاسو د هیوادونو نقشه وګورئ هر یو چې سمندر سره لګېدلی ده دا په وچه کې چې د نور هیوادو سره لګېدلی هلته پوله شته ده چې سمندر سره لګېدلی هلته پوله نشته ولا نشته ځکه دا سمندر هم په دې هیواد کې شامل دی پوله د سمندر په منځ کې یو ځای کې ده سمندر خو ته یو هیواد هم پوله نه لري چې پوله وته معنا دا چې خو ته د مانور نه ده د خو پردای شو سمندر ته نو ځکه پوله جغرافي کې الته ورته نه اچي اوس په بحري تجارت کې تر ټولو مهم شیان چې دي هغه بحري یا سمندري تنګي دي تنګي کوم ته چې سټریټس ورته وایي لارې د تجارت لپاره په دنیا کې تر ټولو لوی و تنګي دي سمندري تنګي چې دوه برازمونه یو د بل سره وصل کوي او دا تنګي ځکه مهم وي چې الته د کشتیو د کشتیو اډې پکې وي د ترمیمولو پکې وي د کته کولو پورته کولو پکې وي دوه برازمونه یو د بل سره نښلول وي او په هغه کې د دنیا دنیا تجارتونه کې دا په تنګي کې کې ځکه د مسافه کم وي اوس کې د دې ځنه کشته راځي نو خامہ حدل ته بشپې کې دمه به جوړي سبب باري سبب کوزوي تیل باچوي او تنګ بحري سمندري مهم تنګي دي دا و وړ دي الله په فضل په اسلامي نړۍ کې پراته دي تر ټولو مهم تنګي دا وګورئ دا د جبل طارق تنګي دی چې دی خواته که دغه برتانیا ده یا فرانسه ده یا پرتګال ده یا ناروی یا دا هیوادونه دي دا چې راځي دوی نو په دې لار باندې برانه نه وځي دا مراکش ته د مسلمانانو سیمه ده مسلمانان نه اجازه اخلي دا د جبل طارق تنګي دا ډیر مهم تنګي تر دې را دې خواته چې راشي دا خلیج ګوري دلته د سویز کانال دی دا بحر عرب دی یا بحر احمر ورته وایي سره بحیره شورته وایي پخوا دغه او دغه سره بیل و بیا انګریزانو نور غربیانو په شریکه باندې شرکت جوړ کړ دغه ځای کې اتیا نوي کیلومتر لار وکندله یو کانال جوړ کړ چې یو سل شل متر د هغه سور ده او څوارلس متر ژوروالی ده او شپېته متر په تل کې سور ده چې کشتیګانې په اسانه باندې تیر را تیر شي مصر سره دوه ټوټې کړه دی خواته سینا دا هم مصر ده او دی خواته دا هم مصر ده په دغه منځ کې کشتیګانې دغه بحیره بحر مدیترانه دا له بحر احمر سره وصل کړه په خو د کشتیګانې دا سره اتلې دي سیمه ته اوس لنډ داسې راوړي په دې مدیترانه کې دې خاطر اروپایان به پخوا راتلل داسې د دې کې د جنوبي افریقا نام لري بیرته بیا هند دلته راتاوېدل او چې کله دا کانال جوړ شو نو ټول اروپای د اسیا سره د افریقا سره لند په لندو باندې وصل کړ په دغه تنګي کې ګور دی خواته مصر ده دی خواته هم مصر ده یا دی خواته سعودي ده او دی خواته مصر ده یا سودان ده یا اریتریا ده دا سیمه نو دغه تنګي هم د مسلمانانو په واک کې دا دویم بحري تنګي دریم بحري تنګي چې دا هغه دلته د باب المندب تنګي دی چې یو خواته یمن دی او یو خواته اریتریا ده دا هم د مسلمانانو یا ایتوپیا ده دا هم د مسلمانانو بلکې اریتریا ده او دا هغه تنګي دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب چې کله حبشې ته هجرت کاوه نو په دغه لار باندې هجرت وکاوه د مکې مکرمې نه داسې راغلل دې خواته راواوښتل دا څویم تنګی شو دریم اول څه نومېږي جبل طارق دویم څه نومېږي سویز کانال دریم څه نومېږي باب المنزل څلورم تنګی چې ورته ګورئ هغه ډیر مهم تنګی دی چې ټول جنگ نن په هغه باندې دا ټول مرکزیت هم په هغه کې ده هغه ته وایي د هرمز تنګی تنګي هرمز چې یو خواته ایران ده او یو خواته عربي امارات دي چې د خلیج څونه تیل زی یا څونه قوت دلته راځي یا وځي په دې ځای باندې په دې ځای کې دا تنګي کې دلته 15 کیلومتر یا 10 کیلومتر شاوخوا مسافه ده په دې تنګي باندې چې هر څوک حاکم وو هغه خلیج باندې حاکم وو بوله همدغه وجه ده کابل ورځ مخکې هم د ایران او د امریکې بیړیو ترمنځ یو څه جنجال پېښ شوی هر وخت دلته پېښېږي ځکه دلته چې هر څوک تیل باسي یا نه باسي باید د دې خلکو په اجازه باندې وي دوی نه غواړي چې دغه تنګی دی د مسلمانانو په واک کې پاتې شي دې خوا ته اسلامي هېواد دی دې خوا ته اسلامي هېواد دی نو دا څویم تنګی شو نوم یې څه ده د هرمز تنګی پنځم تنګی دلته دا ترکیه وګورئ ترکیه یو عجیبه هیواد دی د دې مرکز د استانبول د استانبول بیا تر نور عجیبه ده نیم په اسیا کې پروت ده نیم په اروپا کې پروت ده دغه دی خو ته دغه سیمه چې د استانبول د ګوري د استانبول یو برخه په اروپا کې پرته ده رنګ ګوري چې دی خو ته تجاوز کړی دی بهر نه خو دلته دوه تنګي دي یو ته باسفورس وای او یو ته دردنیل وای دا دواړه یو یو کیلومتر په اندازه باندې پلونه دی ور باندې اسیایي استانبول او اروپایي استانبول دا دواړه سره یو کړی دي د دې ګټه په څه کې ده دا تاسو ګوري د خوته د بلاک سی یا تور بهیره چورته وایي تور بهیره په غاړه باندې کروسیا ده که د شرقي اروپا هیوادونه دي دا څونه دغه خلک دي دا ټول د دې تورې بهیرې د لارې نه چې کله غواړي مدیترانې سره یا بحر احمر سره یا بحر هند سره رابطه وکوي نو خامخا به دغه تنګي نه تېرېږي چې دا په ترکیه کې پروت ده او ترکیه د چا هېواد دی مسلمانانو نو دی پنځم او دا ورپسې دی شپږم تنګی شو وم تنګي وګوري دغه ته دغه تنګي چې د ماليزیا او د انډونیزیا ترمنځ پر د مالکا تنګي دی خو ته د ویتنام یا د سنگاپور یا د چین د کوریاګانو د جاپان یا نور جزیرې چې خو ته پرتی دي یا د استرالیا د نیوزیلند او د فلیپاینز دا څومره کشتیګان او بحري تجارت چې ده دا په دغه منځ باندې په د مالکا په تنګي باندې تیریږي ځکه دې سیمې ته راځي داسې لرې سمندر کې څه کوي په دې سیمه او دا هم یو خواته مالیزیا ده یو خواته اندونیزیا ده دواړه اسلامي هېوادونه دي نو د دنیا تر ټولو مهم و تجارتي سمندري تنګي څه دي هغه په اسلامي دنیا کې دي او د مسلمانانو په واک کې دي دوی ځکه نه غواړي چې دلته د مسلمانان په خپل حاکم وي چې سبا ورځ ورته وایي سټاپ شته دی ودرې اجازه نشته خواته دې تللی دلته داسې څوک پرېږدي نه چې هغه بیا د دې جرأت وکړي ورته ووایي چې ټاپ په دې لاره به ځي په دې به نه ځي یا به د ورځې ځي د شپې به نه ځي یا به دا شی راوړي دا شی به نه راوړي دغه اهمیت دی د تجارت د سمندري تجارت او دای هغه مهمه تجارتي لارې دي او دا ټول د مسلمانانو د خاورو نه تېر شوي دي نو ځکه دلته ما تاسو ته مخکې سوال څه شی لیکلی و د اسلامي نور اهمیت په څه کې دی یا مې درته ویلي و چې په دغه ځمکه کې څه بلا پراته دي چې دا ټول ورته رامنډې وهي هر یو وایي چې دا سیمه د ماشي کوم جاذبیت په دې کې پروت دی چې دا هر یو ځان ته راکاږي دریم د اقتصاد بنسټ څه دی هغه صنعت او معادن دي د ځمکې لاندې وسایل د ځمکې لاندې وسایل که هغه پټرول وګورې نو د دنیا اویا فیصد پټرول دا د اسلامي هیوادونو نه او یا فیصد پټرول د دنیا دا د اسلامي هیوادونو نه دی باقي مانده څه د امریکا نه دي څه د چین نه دي څه د مختلفو نورو هیوادونو نه دي خو اویا فیصد د دې نه دي د دنیا صنعت کې چې وګورئ د تیلو نه اخواته د سکرو یا د ګاز ګیس د دې چې څونه رول دی دغه نه سترګې نشي پټېدل او دا هم په اسلامي هیوادونو کې ګاز هم په اسلامي هیوادونو په قطر کې ده په سعودي کې ده په ایران کې ده ترکمنستان کې ده اوس د ترکمنستان د هغه چې د ترکمنستان غاز غواړي چې هغه د ترکمنستان غواړي افغانستان نه پاکستان ته تیر کړي پاکستان نه بیا هغه د سمندر د لارې نه په کشته کې امریکا ته یا اروپا ته یا استرالیا ته یا نور ځایونو ته ویوړی شي دا هم په دې لاره باندې راتېږي غاز غاز د مسلمانانو سره ده پټرول د مسلمانانو سره ده او تر دې اخواته نور داسې شیان چې هغه لکه چرمونه په غرب کې چرمونه ډیر اهمیت لري ځکه هلته ساړه ډیر دي او شمال خواته نږدې دي که نه شمال خواته چې څونه نږدې کېږي ساړه به ډېرېږي ځکه د لمر د شعاو نه به لرې کېږي کنګل خواته به نږدې کېږي او چرم داسې یو شی دی چې هغه یخ نه تېروي تاسو ځکه ګوري د اروپایانو کورتۍ او د واسکټونو او خولې او بوټونه او هره بلا چې ګوري د چرم نه دي بلا پوښونه هم د چرم نه دي د سکشي هر شی د چرم نه دي او چرم جوړیږي د حیواناتو د پوستکو نه حیوانات واخه خوري واخه زمکه ته ضرورت لري زمکه اوبو ته ضرورت لري اوبو حرارت ته ضرورت لري او دا ټول د مسلمانانو په ځمکه کې دي نو ځکه خو د مسلمانانو د هیوادونو تر ټولو عمده تجارتي توکي د تیلو نه وروسته او د غازو نه وروسته څه شی ده شرمونه دي دا د قربانۍ پوستکي ولې دومره ډېره قیمته دي هلک خوشې سر پسې نه ماتوي دا خو پیسې دي دا خو تیل دی دا خو سره زر دی زر ټوټه ده دا په هر شي کې استعمالېږي په صنعت کې استعمالېږي په لباس کې استعمالېږي د زینت لپاره استعمالېږي د دې نه د دنیا دنیا وسایل جوړېږي د چرم نه کشتۍ کې استعمالېږي په تیارو کې استعمالېږي په چوکیو په سیټونو په ډیکوریشن څومره وسایل چې د ټولو کې چرم استعمالېږي او چرم د مسلمانانو هېوادونه همدا ډول دلته د سرو زرو قانونه د سپینو زرو قانونه د سکرو قانونه دا نور شان دي بل خبره تر ټولو اهمه چې ده هغه د غوښې صنعت ده یا د ماهیانو مایان دلته په کنګل سمندر کې بلاغ وړي خو خپلم کنګل کیږي دلته نه ورځي کنه څو به کنګل کیږي خو ماهی وسره کنګل کیږي نو الته نشته د مایانو دا صنعت څه ده یا د ماهیګیرۍ دا صنعت او تجارت څه ده دا هم په دغه اسلامي ملکونو کې ځکه اسلامي هوادونه دی خواته د غرب خواته اتلانتیک بحر ته لار لري یا دا د دوی غاړه ده په منځ کې د مدیترانې په غاړه باندې پراته دي دلته د سری بحر په غاړه پراته دي دلته بحر عرب د دوی ده دلته خلیج د دوی ده دلته فلپاینز او هندستان او شاوخوا ته سیمې مالیزیا او اندونیسیا دا دا ټول د دوی ده دی خواته د بحر الکاهل سره پاسفیک اوشین د دې سره غاړه پرته ده دلته په مدغاسکر کې او په د جنوبي افریقا کې په دې سیمه کې هم دوی پراته دي هغه اړه په تنزانیا کې موریتانیا په دې سیمه کې هم دوی پراته دي دلته نو څومره تجارت چې د ماهي د غوښې ده او د دنیا په هوټلونو کې استعمالیږي خوړل کېږي د دې یو زیاته برخه د مسلمانو هیوادونو نه ده ځکه دغه اوبو ته څه کومې اوبه وایي ګرمې اوبه د ګرمو اوبو اصطلاح به تاسو ویلي دا ګرمې په دې خاطر نه دي چې تا ورته لاندې کړی دی هغې تودې کړي دي نه دې په خاطر چې دغه اوبه کنګل دي دغه اوبه کنګل دي دغه اوبه ګرمې دي د ګرمو اوبو کې ماهیان ژوند کولی شي نو په دې اقتصادي لحاظ اهمیت هم درته ووایه د تجارتي لحاظ اهمیت هم درته ووایه د صنعانو د معادنو البته په صنعت کې موږ بیرته پاتې یو اروپایانو ماشین جوړ کړ چې کله ماشين جوړ کنه بیا هغه نه درلود وسایل او خام مواد نه دي خام مواد دي دوه چارې وي یا خو به دا چې لمنګ نه به په انصاف په بیا باندې اخیسته کنډواله دا پیسې ډالر واخلي دغه مواد راکړي نو په هغه کې بیا موږ تقویه کېدلو مړېدلو په تم پټېدلو په ګډه مړېدلو سره هم هڅ کېده نه هغوی بل لار انتخاب هغه ده چې وې وه وې ټکوه پښو لاندې که په مرۍ باندې پښه کېږده چې څه وسایل و دا بیا خپله لوټه وړی دا تر ټولو نغده او اسانه لاره وه نو بیا مغه لاره دوی مخکې په صلیبي جګړو کې ونیوله وروسته په استعماري جګړو کې ونیوله اوس په اقتصادي جګړو کې د تیلو په جګړو کې نیولې ده که یو نیم شی د مسلمانانو په بیه هم اخلي پیسې نغدې نه ورکوي هلته په خپلو بانکونو کې د دې په کمپیوټر کې شماره ور اضافه کوي ته تا په کمپیوټر کې مې تا پسې دوه روپۍ نورې هم ولیکلې خو درکوم یې نه او د دې په بدل کې بیا زه تا ته هغه درکوم وسلې در کوم فلانه شي در کوم دا در کوم هغه در کوم پیسې نه در کوم نو ورونو یا خو به دوی خپل صنعت لپاره ماشین او فابریکې لپاره مواد د دې ځنه په بیا خستل پیسې به مونږ ته راتلې راته محتاج به و او یا به داسې کوي چې په بدمعاشۍ به وړي دلته به خپل غلامان حاکموي مسلمانان به وهي چې څوک د هوادونو خپلواکۍ د ازادۍ لپاره حتی هان کوي هغه به په مختلفو نمونه بدناموي ټکوي به زنداني کوي به شهیدانوي به تړي به له وطنونو نه به شړي او هغه به ذلیل کوي تر څو چې دا ورته ونه ان شاء الله کدا چیرې وړي دا څونه وړي دا په کوم قیمت وړي چیرته وړي ولې وړي چې دا څوک ورته ونه شي ویلی داسې کسان دلته حاکم کړي وي په دې اسلامي هېوادونو کې چې هغه دوی ته د ولې د ویلو نه وي کله چې د امریکا پخوانی وزیر خارجه کیسنجر هغه دلته راغی د عربو د تیلو د ملک فیصل په وخت کې یو څه شخړه جنجال ورسره پیدا شو نو بیا یې ویلي چې موږ به دا سیمه ونیسو او ډېره یوه غټه د کفر خبره یې وکړه دوی خو د کافر خو خبره یې تر هم د کفر ډېره زیاته د کفر خبره وه وایي موږ به دا سیمه ځکه نیسو چې موږ د الله تعالی غلطي ور درسته کړو وی الله یو لوی غلطي کړې ده هغه دا چې صنعت او ماشين دلته پیدا کړی او تیل ورته دلته پیدا کړی دي تیل او ماشين خو باید دواړه دی یو چا وي چې د چا ماشين دغه سره باید تیل وي دا چې الله صنعت دلته پیدا کړی ده او تیل ورته دلته پیدا کړی دا یو غلطي کړې موږ به دا غلطي د دې درستو دواړه به سره یو کوو د یو چا په کنټرول کې راولو چې ماشين او تیل دواړه دي بشي نو دا د اسلامي نړۍ اهمیت وو چې ما تاسو ته په مذهبي لحاظ